سوره طه په دې صورت کې ترغیب په تبلیغ ورکو ادای وی چې ابتلو بالمصائب په دې نیکانو خلقو په دوه باندې مصیبتونه تکلیفونه راځي څنګه چې په موسی علی السلام باندې تکلیف راغله مصیبت راغله آدم علی السلام باندې راغلی وو دغه شانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی تسلی ورکړي چې داسې مصیبتونه تکلیفونه برازي مونږ ویلو د موسی علیہ السلام په واقعیا کې پین شپږ مقامات دي پای کې څلور مقامات ختم شو اوس د دې زینا پنځم مقام دی او دا تر 82 نمبر آیات پورې دی دوا آیات دوا دوا اتیا آیات پورې په دې کې ذکر دی د نجات منځلو د بنی اسرائیلو او غرق کېدل د فرعون سره د قوم د فرعون نه او بیا یاداش ورکی الله بنی اسرائیل ته یاداش الله ورکی بنی اسرائیل ته په نعمتونو خپل سره چې پتا سو من می قسمه قسم نعمتونو احسانات کړو او تخویف ورکی او بشارت ورکی بنی اسرائیل ته بیا دا هجرت چې کله بنی اسرائیل کوي نو دا د شپې هجرت کوي او دا غي وجب خې چې دا د شپې ولې ځکه دا د الله حکم چې د شپې هجرت وکړه ځکه دا کوم خلق بدمعشان بد خلق چې دی دو غافلی خپل غفلت کی نو تاسو به هجرت وکړئ د علاقې نه به وځئ الله ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا یقینا وحی وکړه مونږه موسی علی السلام ته ان اسری بعبادی چې د شپې بوزا بندگان زما دا د الله حکم چې دا هجرت د شپې وکړي او فضرب لهم طريقا في البحر يبسا پس اوها دریاب جوړ کړه دوی لره په لارې په دریاب کې یبسن اوچی یابس او یبس دا ویل کېږي اوچتا ودلته طریق طریقا نه ویل دا اسم جنس دی او اسم جنس دا په ډیرو معنو مډیرو منځلالت کوي ډیرو لارو باندې ځکه بنی اسرائیل په یوې لارې باندې تلل نه غوښتل هغه موږ له غنې لارې پکار دي د دغه سختۍ وخت هم هغه غنې لارې غوښتي نو دولس لارې ولا په دریاب کې الله جوړ کړی الله ورته لا تخاف درکا ولا تخشا نه بیریږي دراګېرې دونه د لاندې کې دونه چې فرعون به تاسو را لاندې کی نو فغشيهم نو راګیر کړو دوی لره د فرعونانو لره دریاب هغه څه چې دوی پټ کړل فغش ما غشيهم هغه چې دوی پټ کړ پس کې هغه دریاب کې پټ کړ واضل فرعون قومه وما هدا فرعون خپل قوم ته لار د هدایت نه خوله چې فرعون همیشه د پاره هغه خپل قوم گمراه کړو ځکه د سیاسي او خلقو طریقه کار دا دی چې هغه دوه تنروان کې لپاسه په حکومت کې مشري کوي التخریب والبغاوه لحصول القياده دو تنو منس کې روانه راوله لکه زمونږ د علاقې خانان شو یا مختلف نور خلق شو هغه چې خاني او مشري کوي نو دوه تنروان کې دوه قومونه روان کې دغه شان حکومتونه چې کله کوي کنه هغه هم د قشان کې قام قبيلي یو بل سرواني کی او دې په مشر شي نو فرعون هم د قچل کړو خپل قوم گمراه کړو واضل فرعون بلار کړل فرعون خپل قوم لره ما هدا او لار ورته ونه خوله د نجات چې د نجات کوم لار داغه ورته ونه خوله یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الايمن اوس د دې ځین الله یو احسان خپل احسانات باتی به بنی اسرائیل باندې هغه انعامات احسانات د الله په دې کې سودي سلو درې انعامات ذکر کړي د یا بنی اسرائیل نمخ کې یو جمله محذوف ده الله یو ویل منګه دوته بنی اسرائیلو د غر کېدو نه مخکې قد انجیناکم من عدوکم یقینا بچ کړی منګه تاسو من عدوکم د دشمن تاسو نه اولنې سه نجات من العدو د دشمن نه می بچ کړی امن می دل راویس امن می در درک ځکه اسمعي او مشهور عالم تیر شوی ډیر زیات خوخيارو د هارون رشید سره وغه اسمعي اسمعي نه چاته پوسوک چې دنیا کې غوړه سي شي دی هغه ورته امن غوړه دی امن په دنیا کې ډیر غوړه شي دی ځکه چې امن نه کنا اتاله دنیا تمام سيزونه راکا مال دل راکا دولت راکا خزي راکا گاڑی جازونه هر څه دي درسره تر دې پر ملک دل راکا خو چې امن نه چې سر بار کوم وشته کېږم یاره من څوک حمله کوي کور ته څوک رادانګي بچو ته دي پریشانی وي نو د دنیا دغه نعمتونو کې هیڅ لذت نشته نو اول وی امن پکار دی امن بیا وی دویم څه شي پکار دی وی صحت وی چې امن نه کنه او صحت نه اوس امن شته ارس شته او صحت تی نشتی دنیا هر نعمت شته څه شي خړې نشي څه شي نه مزه نشي اغسته دا ټول ارس بیا فضل دی وی درې مور پیسې خده به مال دولت خده علم خده بیا یې پاپل ور سره ټلکو چې څه ټلکای الله بنی اسرائیل ته وی انجیناکم من عدوکم ما تاسو بچ کړی چانه تاسو دشمن تاسو دشمن می تابع کړ انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن وعده کړیو موږ د تاسو سره طرف د تور خي طرف ال تم سلوس کړیو تاسو لمه کتاب راک قانون میراک ځکه دنیا کې پاتې کیږي یو اداره کې پاتې کیږي یو حکومت کې پاتې کیږي چې دا حکومت قانون نه جنگل قانوني جنگل چې جس کی لاټي اوس کی بنس چالاس کې لختي بس می خلاغه ده چالاس کې طاقت بس هغه بادشاہ دی چې قانون مانون نشتی نو الله ما د قانون راکړ کتاب میرا که تورات ووعدناکم او دریم ونزلنا علیکم المن والسلوى اور اول گل منگ تاسو باندې راول گل منگ تاسو لا من او سلوا الله وی چې اوګه شي چړې کنه خوراک کاک په خېټه می موړ کړی ځکه دالو ګډیر بد شي دی کله چې لوګ راشي کنه نو انسان هر څه کوي بیا نو الله یې په خېټه مې مور کړې ګور قانون مې دل راک دارنګ امن مې دل راک او خوراک مې راک درې احسانات مې وکړو کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي الله یکلو من الطیبات د کلونه مخکې فعل معذوف دی قلنا او یمنګا خړای د حلال پاک غنا چې مونږ تاسو ته درکړلې خو یاد ساتئ ولا تطغوا سرکشی بنه کوي فیحل علیکم غضبی نو را بشي پتا سمنه زما غضب نازل بشي پتا سمنه زما غضب ګوره دا توغیان چې راځي په خوراک سکاک کې دا په سلور طریقو سره راځي اوله طریقه سره ناشکری چې انسان ناشکری شروع کی کنه نو په دې کې توغیان راشي ځکه اول سر نه ته حدیث کې راځي چې خوراک وخورې کنه الحمدلله وایي شروع کوي نو بسم الله وایي په نوم د الله شروع او په نوم د الله ختم ځکه تعالی دا رزق چې راکړل لکنه څومره خلکو په دې مهنتونه کول کول کول اخر کې لنګری ډوړې په خکړه او ستا مخه ته پرته ده ته صرف د خلی ته وړي او خله کې غاخونه په وای سامې دي ته نو وای بسم الله او حمد د الله و استعین چې یا الله زدي پیړونو کړول ما د قشان دي مال راو رسول سمرا خلق په دې منو کړیدل زمیدار پیو کړی منډیانو کې په خلقو کړیدل جرند والا پیو کړیدل دا غزین نه ووت دا غ ملکون نه راغی دلته او هغه رزق الله تعالی الله کن او الحمدلله چې کله ناشکری شي کنه نو طغیان شروع شي او دویم کله چې الله تا من کوم احسانو کې انعامو کې کنه نو پاغي من قناعت وکا هغه بدلول مغواړه د بنی اسرائیل شانې بنی اسرائیل سوي چې الله منګلا دا خوراک بدل کې زموږ د خلی ذایقه بدل شي دا نو دوس هغه دال او اوګي او داسې زونه وغوښتل الله ولمنه سولوا ورکول او درېمه طریقه دا ده د ناشکرۍ ده چې کله ذخیره اندوزي شروع کی یو شی راوړي هغه ځان سره ذخیره اندوزي کوي نو په دې سره سره راځي توغیان او سلورمه طریقه چې د حکم د الله خلاف پکې شروع کی چې حلال او حرام هغه جوړول شروع کی ځن حلال ته حرام وي حرام ته حلال وي دا سلور طریقې دي نو الله وی خړای د حلال پاک نام ما رزقنا کومه غ چې مونږ تاسو ترا کړلې هو لا تطغوا فی سرکشی مکوي پدې کې نو فیحل علیکم غضبی نازل بشي پتا سمنه غضب زما ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا یقینا هغه څوک چې نازل شو پاغه منی غضب زمن الله وی زما غضب په نازل شو نو فقط هوا یقینا دې هلاک شو هوا يهوي څه ته وي د بری نارتاوي دوته فقط هوا نو دې ارتاو شو ذلیل شو مړ شو هلاک شو ځکه د الله د غضب نه ځان بچکول پکار دي ایمان راوړي عملو کې نیک ثم اهتدى بیا پاغه منی کلک شي ثم اهتدى بیا کلک په دین ودرېږي څه مطلب استقامت پکې راشي الاستقامت من الدين او استقامت د ډیرو کرامتون نه غوړه دي استقامت دي ته وایي چې ته یو خبرو کې پاغه ودرېږي او ان الذين امنوا څنګه دی هغه سوره مؤمنون ثم استقاموا ایمان راوړ بیا پاغي من څه شو کله کو درې ده د دې وجنه ایمان ور چې کله یو خبرو کی کنه نو بیا پاغي کله کولاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو فرمایل چې دا خط په سوق ویسی د فلان کې کار په سوق کی یو صحابي وفاسه نبی علیہ السلام بغته کینا بیا به اعلان وکړ چې دا کار به څوک اق صحابي بیا پاسه درې ځله باندې نبی رسول الله اق صحابي او پاسه ولی هغه کې به استقامت او بیا خپل خبر نه جاروتنه خو په جهالت باندې نه کوي د دین په کار باندې بکله کودريږي تا د شپې تهجد شروع کړل نو دا بیا لازمی کای ځان باندې ځان باندې لازم کپدې اړه چې ار چل کېږي پاسم موږ تکبیر الله سره د شروع کې تکبیر الله سره کوو بیا مپرې ده بعضی طالبان بعضی کسان هغه فرض منځو کې سنت نه کوي نو بعضی پکې ویتر هم نه کوي هغه نفل خو پرې د سنت نه کوي بیا دې دغه شنه نه نه موس کامل کوي دا سنت او نوافل شې دي کنه او دا اسکار دا مکملات د څه شې دي مکملات د فرض دا فرض کامل کوي اوس واقع د موسی علی السلام موسی علی السلام دا اولنې میقات دی بعض خلک وایي دا دویم میقات ملاقات الله سره دا اولنې میقات دی او هغه کې ور الله کتاب ورکړي موسی علی السلام نه الله ګره ما اجلک عن قومک په ظاهر یو سوال له خدا دو سوال دي یو سوال دا دی چې ستا خپل قوم په څه حال کې پرې خود خپل قوم دی په څه حال کې پرې خود ما اجلک عن قومک او دویم سوال دا دی چې تا ولې تادی وکړه ځکه موسی علی السلام سره چې کوم وخت مقرر شو دا هغه وخت نه مخکې لاړ دغه وخت نه مخکې لاړ یو خو زموږ طالبان دي چې وخت مقرر دی دا غینه نیمه ګنټه رسته راځي تاسو به استاد هم ریټ راځي وما اجلك عن قومك دا دوه تپوسونه ما اجلك ته ولې تا تلوار وکړه ولې پتا دې سر راغلی عن قومك د خپل قومنا اے موسی عليه السلام تا قوم په حال کې پرې خود یا تا ولې تلوار وک نو موسی علی السلام ورپسې جواب د دواړو خبر ورکړي قال هم اولئک علی اثره او موسی علی السلام هم اولئک دغه زما قوم علی اثری دغه ما پسې روان دي علی اثری زما په نقش قدم روان دي د واقع د توحید دا علا اثری زما په نقش قدم منی دا زما قوم زما په نقش قدم دی دا دو عقیده د توحید دا توحید نه دی اوختي او الله پاک تعظیم ولې وکړه وعجلت الیک ربی لترضا او زر راغله ما زه تا ته ای رب زما دې د پاره چې تمان راضي شي الله دې وجنه می تادی وکړه لکه یو سړی جمعه ترازی کنه بانګ لانه دی ویل شي لیکن دې مخ کې راځي پس صف کې کینی دوه رکعات منځ کې تحیت المسجد تحیت المسجد نفل دی خو چې جمعه ترازی کوي دا نفل دی خدای ډیر غټ اجر دی تحیت المسجد تحیت الوضو اسی فاتحه برکاته نو جمعات ته مخ کې راځي زمون موږ دلته طالبان اکثر وینو بانګ ویلې شي قامت شي هغه نرست راځي یو رکعت دوه نه تلي نه نه وخت نه راځي مخ کې راشه دوه رکعت منځو کې صف کې کینې تلاوت وکړي موسی عليه السلام د الله ملاقات لتلې وخت چې کوم مقرشه داغه نه مخ کې تللی او الله دې د پاره نن چې مان ترازی شي سامری دا گمراه کړل الله ورته وی چې اے موسی تا خو خپل قوم په توحید باندې پرې خو خو هغه قوم گمراه چا ک سامری گمراه کړ شرک ته وبل لغو مشرکان شي دي د دې ځکه الله واقعا لنډ کړی دا موسی علی السلام صلیخ رضی دغه ته وکړي او بیا واپس شو نو فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا ګور اشاره دی ته چې په هر باطل کار باندې هر بد کار باندې موحد له غسر راځي حق پرسته بیا موسی علی السلام له بغوخه مخرات ته جلیل هغه جلالی پیغمبر وکنه نو موسی علی السلام له غوسه راغله او ډېر سخت غوسه و غضب هغه غوسه ته وای چې ظاهری په دې سمنه په دماغو کې او آصف هغه ته ویل کېږي چې په ځړ کې افسوس او درد پروت وي نو واپس شو موسی علی السلام واپس لړ موسی علی السلام خپل قوم ته غضبانه چې ډکو د غوسې نه اسفه او غمجنو ګوره دوه خبرې دي ګوره دې کې لفظ د حسن راوړ الم يعدكم ربكم وعدا حسنا دي حسن نفس شي مراد دي سو وعده الله کړو یو وعده الله د توحید کړو چې دا توحید تاسو ته خودل زما په معجزاتو دا توحید تاسو ته خودل زما په دلایل ما تاسو دلایل راوړل او تاسو دا توحید ومنه نو آیا تاسو باندې دا مسله زړه شو چرته وخت ډیر تیر وته په دې مسلې باندې چې تاسو ورته طرف ته شرک طرف ته لاړای او دویمه خبره ده چې ګوره تورات په ضد تللی ما تاسو سره وعده او حسن نه مراد چې تورات دا لوزو چې الله مال قانون راکړي نو زه الته لاړم تورات پسې نو هغه تورات باندې غنم اغستو کې دي دومره وخت لا افطال علیکم العهد تاسو من دا وخت دومره وګت شو یا تاسو دا مسله یې راکړه دا خبره تاسو لري رشیدا ځکه دوه تاسو دغه تاسو اعتراضونه پیو کړو قال يا قومي قال يا قومي موسى عليه السلام يا زما قومه الم يعدكم ربكم اي وعدا نو کړی تاسو تر رب تاسو وعدا حسنا وعده خستر توحید وعده خستر د کتاب تاسو تر الله وعده نو کړی الله خدا وعده کړی وا نو افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم آیا نو وګد شو په تاسو باندې دا وعده دا وعده د کتاب په تاسو وګد شو یا دا مسله د توحید په تاسو باندې وګد شو ډیر وخت شو پکې ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم کدغه دواړه خبرې نه د کتاب د توحید بلکې تاسو اراده دی چې په تاسو باندې الله عذاب راولي ام اردتم یا اراده کوي تاسو ان يحل عليكم غضب چې راشي نازل شي په تاسو باندې غضب د الله تاسو رب له طرف نه غضب د تاسو رب په تاسو باندې نازل شي دا غواړي نو فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو د وادي زمانہ اوس بنی اسرائیل ورته وایي چې منګه دا خلاف د دغه دوه وجنه نه دی کړي من دا خلاف دی او درې می وجنه کړلې چې دلته یو داعی راغلی او د مشرک او داغه بیان په موږ باندې اثر وکړ او هغه اثر دا چې موږ شرک شروع درې موجه وا هغه درې موجه سوا وی سامریو د فرعونیانو نه منګه استعارتن سونا غستې وغوښتلې وکالي او هغه سره ما هغه کالیو د فرعونیانو او موږ را روانو ته چې کله لاړې نو بیرته دوی سره دا خو حرام دي دا مال راځي دا دی ورته وغورځو دا ځان نه لري کو دا مال غنیمت نه دی وی مونږ ولګیدو مونږ دا حرام کار دی راځي دا لور کو وی سونه مونږ غد اور ته وغورځول د چور ته وغورځول نو ته نسخه جوړ کو او هغه आवाज کو نو دا تاسو الہ دی نو مونږ هغه دغه شروع کوي عبادت نو ابن کثیر رحم الله وی چې د وړي کې ګنا نه ځان بشکو په غټ ګنا کې ځان ارساو هغه ګنا څو شرک نو دوی وی دی بنی اسرائیل ما خلفنا منګه خلاف نه دی کړستا موعده کا استاد لوز استاد وادي به ملکنا په اختیار خپل سره منګه ستا خلاف نه دی کړې په خپل اختیار ولکن حملنا لیکن من بوج کړیو په ځان باندې او زارن اغا بوج کړیو منګه په ځان باندې ګناونه او حملنا دا حم حمل تحمیل دا په معنا د خیانت هم راځي او اوزار دې کې معنا څه دې ګناونه لیکن منګه بوج کړیو په ځان باندې ګناونه د خیانت من زینت القوم د وجه د کالو د قوم د فرعون نه من په ځان باندې اخیانت چې کوم منګه غماز راوړیو مونږ دا ګناه ده په مونږ باندې او بوج دي نو دې سامری مونږ ته دا وغورځې دی ورته نو فقذفنا مونږ غورځو دغه سونه پورته چې دې ګوره د غوخې د وینې او ډوکی دا پکې نو جوړ شي صرف انقه سونه او جوسه واقع خو خوار اوازو اواز څنګه وو بعضی مفسرونی پاره کې څه اعلی لګولې و څه اعلی لګولې هغه اواز ته اباز وینه دا داسې ډډو کنه چې هوا ته کې خو نه دین او بونګاری غونې اواز راوته نو دوته چې دا تاسو الہ دی دا دی فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسيا فقالوا ابن کثیر رحم الله وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا قالو دا سامره یوازې نو د سره د دعوت ته پرګن کسان ځکه قالو نو قالو وی دي سامری او مرګرو ددو هاذا الهکم و اله موسی او دا اله لایق د بندګۍ تاسو دی او اله موسی او اله د موسی علی السلام دی فنسیا پس د هیر کړه دی موسی علی السلام دا اله خپل موسی علی السلام کوی تور ته تل یو اله دی فنسیا یا د نسیه کلام د الله دی او زمیر راجی چې د فرعون ته چې نشي ګرځولې دوی ته هیڅ جواب څه جواب ورته نشي ورکولې ځکه د الٰه کې کم از کم دوه صفات خو پکار دي ګان یو دا چې څه تنه څه شی غواړي جواب خو دلته شي دویم دا چې فائدہ او نقصان نقصان د نلری کې فائدہ راته ورس نو دا څنګه الٰه دی چې دوی ته جواب نشي ورکولې چې بونګاره کې आवाज کې بونګا ده او لا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لر د ضرر ولا نفع او نه د فائدې رسولو نه فائدې رسول شي نه ضرر د فقول شي دا څنګه الہ دی و زین کې یو وهم راغی چې موسی علی السلام خو ته سوره عرف کې الله ویلی نو هارون علی السلام ته ویلی اخلفنی فی قومی دما نایبی کو نیابت پکای مسله په بیان نه نو دی هارون علی السلام مسله غنی نه بیان کړی د غنی مداهنت کړل نو الله دا جواب کوي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به یقینا ویلی او دوته هارون علی السلام په خوا من قبل مخکی اے زما قوم انما فتنتم به یقینا فتنه شرک او غرزول شوی تاسو به په سبب د رزقي ګوره مسله بیان کړی دا رد شرک کړل اولنې خبره انما فتنتم به ګور سلور خبرې دی کوي اولنې خبره رد شرک او انما فتنتم به او دویمه خبره وان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو مهربان بادشاہ دی رحمان دی مسله توحید بیان کړه چې را شهید دغه رحمان عبادت کوي دا تاسو رب نه دی داسخه او دریم خبره فاتبعوني واطيعوا امري فاتبعوني پس زما د عمل تابعداري وکړي واطيعوني او اطاعت وکړي زما زما د خبرې اطاعت زما د خبرې وکړي زما خبره ومنه او عمل وکړي زما د عمل پشاني ځکه اتباع او اطاعت کې فرق ته کوي اتباع دې ته لیکيږي چې عمل او طریقه د چا په طریقې باندې عمل کول هغه طریقې باندې کار کول هغه ته لکېږي څه اتباع او اطاعت ویل کېږي په وینا په حکم کې اتباع په وینا په حکم کې اطاعت په وینا په حکم کې هغه ته لکېږي نو ځکه ورته دغه څه اوس بنی اسرائیلو هارون علی السلام له جواب ورک او جواب ولا داسې ولی ورک ځکه هارون علی السلام ورته کمزور ښکارید هارون علی السلام د موسی علی السلام شان جلالی نو هغه شیخ رحم الله او شیخ محمد طاهر پنځپیر رحم الله هغه ما خوب ولید چې زه په یو پل من روان او مخ نه او کس ته سپین پټ کېول او سپین کپړې د ډېر تیز تیز روان دي د زما په خوا کې تیروته سلام علیکم سلام یو وی ما ته چاوي چې دا موسی علی السلام وی زه دا غنه په خوب کې ویریدم دا سه جلالی پیغمبر موسی علی السلام خو جلالی وو هارون علی السلام هغه شان نو نو دو ورته الا نبرح همیشه به یو منګه په دې منی منجوران عاکفین مقیمین منګ بد د منجوران او بد باندې عبادت پکو د رزقي حتی يرجع الینا موسی تر دې چې راشي موږ ته موسی علی السلام عقوف او اعتکاف د څه ته ویل کیږي چې یو شی ته لازم ونیسي او هغه ته توجه وکړي په طریقې د تعظیم او د عبادت نو دو دې سقي ته ناشتي سکه تعظیم کې د رزقي او عبادت کوي من به د دې منجورانی او د دې عبادت پکو قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا اوس موسی عليه السلام د قوم نه فارغ شو او منځ کې ادخال الهي الله پاک د هارون عليه السلام خبره ذکر کړ چې هغه مسله بیان کړل نو موسی عليه السلام ته د پته نشي چې هارون عليه السلام مسله بیان کړل نو موسی علیہ السلام قال یا هارون او موسی علیہ السلام اے هارون اے هارون علیہ السلام ما مناکا سسیز منا کړی تعالی را اذ رایتم ظلوا کله چې تاولی دل دا خلق چې گمراه شول کله چې دو گمراه شول نو تاسو شي منع کړی چې مسله دې نه بیانوله ولې دې مسله نه بیانوله الله تتبعني تا زما تابعداري ونکړه الله تتبعاني تا ولې زما تابعداري ونکړه الله تتبعاني دوه مطلب دي یو دا چې زما په شان د مسله ولې بیان نکړه په لاس کې ولې وغورو کاو نکړه جنگ به دې ور سره کړیو زما په اتباع به دې کړیو کنه سیدا سی وهلی به دې ودرېدلې به ورته او دویم د الله تتبعانی ولی زمو پس را نغلی هغه میقات دې ته براغلی ما پس یل تک افا عصیت امری ایا نه فرمانی وکړه تا زما د حکم زما د حکم نه نه فرمانی وکړه د د حکم نه فرمانی سوا مخکې سورې عرب کې تیر شي دي کنه اخلفني في قومي زمان یابتک په قوم کې ولا تتبع سبيل المفسدين الته ویلو د مفسدانو د لارې اتباعونه کې هغه پسې لاړ نشي نو ګور تا مثلا د بیان کړی ورته وي په کار دا و چې تا مسله بیان کړه خو زما د حکم هم خلاف وکړه او وی لکه موسی علی السلام هارون علی السلام د ګیره د سر نه ونیس او راخی قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي او ورته هارون علی السلام زما د مور زیا منی سما د ګریناو نه د سرنا ګور دا یبن ام مطلب دانو چې دا سب د مور نه دا د ترحم کلمه ده دا که باز عام سړی ته سړی د مور زوی څنګه ډیر د مين نه ورته وي خپل رور ته وي د مور زوی یا ابن امه اے زما د مور زوی منی سما د سره او د ګرینا ور بلحیتی اشاره ستا چې دا ګیره به دومره چې موټی کی راځي کنه نو باز خلقوی نه نه چې لري نخکاری او باز وایي چې څومره یې نه قین چکړه امام ترمذی یو حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لګیری سایډونه پیداسي اغستل ما حدیث ضعیف دی دا غین استدلال خو سر نه کیدی نشي بلحیتی ولا براس ما اشاره دې ته چې ګیره به دې غټه ضعف اللحى وقص الشوارب نبی علیہ السلام ګیره وګدې کې برې تقین شي انی خشیت ان تقول فرقت بین بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی انی خشیت یقینا زیریدلما ان تقول چې تبو وای فرقت بین بنی اسرائیل چې پیدا دکړې په منځ د بنی اسرائیلو کې فرقي فرقه دي جوړه ک تفرق دي جوړ ما به دغه شان چل کړي او تا چې څنګه وي یا تا پس راغلې وي یا دو سره می جنگ کولې لا سره مې رکاورې نو دو به زما مخالف کېدل نو به موږ جنگونه کول نو بیا په ډلې ډلې جوړ شو نو چې ډلې جوړ شي ته راغلې وي چې سره زما د خبرې لحاظ دی ونه ما ته به انتظار کړو کنه ولم ترقب قولي او لحاظ دی ونه زما د خبرې دې کې یو معنا مشهور معنا ده هغه مشهور معنا ده قال بصرت دینه مراد قتل بصارت قال بصرت او دي سامری ما اولیدم به ما لم یبصروا بی هغه چې دوست شي نه دلیدلې دي بنی اسرائیلو ما چې کوم شی ولید هغه دونه ولیدلې سو جبريل عليه السلام روانو کله چې فرعون غر کېده نو هغه په اسمنه او هغه په چکر شو هغه اس کر شونډې بچ زمکه منو لګي به تکش نشو ودا ما ولید نو زه لاړم داغه نه یو موټي خاور راو نو فقبضت قبضه من اثر رسول نو ما رواغستا یو موټي من اثر رسول من اثر حافر الرسول نو چې دې سخي کې ما چې دا وازونه شروع کړ نو ما د دې عبادت شروع ک نو کذالک سولت لي نفسي د غشان خسته کړه کار ماته زما نفس ما سره سیمه سره دلیل خو نشتی خو ما دغه شان چلو کوم ما دغه عبادت شروع خو چون کې په دې معنی کې فصاحت او بلاغت نشته په دې کې به عبارت راو باسي اثر حافر فرس حافر الرسول مس کې به دا عبارت راو باسي د دې وجنه دي کې فصاحت او بلاغت زیات نشتی او بل د روایت هم دا کمزور دی د دې وجنه هغه صحیح معنا د دې دا ده کوم چې قوي ده چې بصیرت ته مراد څه دی علم بصورت معنا کت علم دی او قبضت قبضه قبضه نه مراد څه شی دی هغه تابعداري د پیغمبر ده د موسی عليه السلام او اثر الرسول نه مراد څه شی دی اثر د رسول نه مراد هم تابعداري ده خو قبضه نه مراد لګه تابعداري ده او نبستها معنی څه د ارتداد چې بیا زه مرتد شوم دغه تابعداري مې د پیغمبر پر خو ده نو معنا دا ده قال بصرت او دې سامری ز پوه شم پاغس بما لم يبصروا بي چې ندي دوی پوه شي دا بن اسرائیل پاغه باندې نو فقبضت قبضه من اثر الرسول پس روام غسر لګ لګ د نقش قدم د رسولنا د رسول نقش قدم نه ملګ رواغه څه عمل می شروع ما ته دا پته ولګی رسته حقانیت ما ته چې کوم علم راغی ما چې توري د موسی علی السلام ته نو ما ته حق کار شي ما پتا کې نبوت ولید اته ما ته حق پیغمبر کار شوی نو فقبضت قبضه من اثر الرسول پس روا مې غستل لکه لکه غونې نقش قدم د پیغمبر نه نقش قدم من ستاره روان شو عمل مې وکړ من اثر رسول د تابعدارې د پیغمبر نه نو فنبستها بیا مې پری خداو مې غورځول دغه تابعدارې د پیغمبر د موسی عليه السلام مرتد شو وکذالک سولت لنفسي دارنګ خسته کړې ده ما ته زما نفس د عمل زما نفس ما ته د خسته د دې وجنه دي کې ما سره څه دلیل نشته خو زما نفس دا ماته وي موسی علی السلام ورته غوسه شو خیری ورته وکړي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وی ورته موسی علی السلام پس د دې قوم نه زه زمنګ د خوانه رخصه فإن لك في الحياة فقفص يقينا تعالى ربي په دې ژوند د دنیا کې ان تقول وینا ستاده چې لا مساس ما سره لاس ملګوي لا مساس ما سره لاس ملګوي یا خدای چې دی روانو چې څوک په خوره دې ما خاله مرا دې به تم تختې ده ایا لا مساس مطلب ده چې موسی علی السلام نه اور ک بنی اسرائیل دې سره مخ خبرې کوي موسی الله بسم الله وای رکې دې چې په غرونو ستل شي د کبازي وخت کې خلک خيري کوي کني الله دې په غرونو سر کا نه که په غرونو سر شو دغه شان بیا ګرځي دا وان لك موعدا یقینا استاد هلاکت د پر مقرر وخت لن تخلفه چې خلاف نشي کېده داغه تاسو را معنا دا چې د کوم شی عبادت شو کنه دا غنه به استفاده نه هغه نه به استفاده نه کوي دا رنګي بوتان خلقو مو میګنه نو بیا زی ګران ګران خرڅي دغه پیسې حرام دي دغه د بوتانو پیسې اغستل ځکه د بوتانو عبادت شي دی یو بت فروشي یو بت شکني نو مسلمان بسې دی یو بت شکني بت شفروش پني دی یو بوتان ماتي بوتان به خرڅي نه را ګر کړي دي هر شي لره دي الله پارشي هر شي لره په خپل علم کې الله هر شي را ګر کړي دي په خپل علم کې په حاته د علم د الله کې دي هر شي كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وزدي آیات تشجیع ور کوي چې ګوره مخکنی پیغمبران واقعات او تا ګوره رسنو پیغمبران چې هغه ګوره دا مسله بیان کړې ده او تا ته ما دا خبر را کړلې دا تذکیر دی ذکر یادو یاداش دی نو الله وی کذالک نقص دغه سی بیانو من پتا باندې پیغمبره من انبای تعالی می قران عظیم راک دی یاداشت لپاره نو دا قران عظیم خلق ته بیان کا من ارزانو فانه يحمل يوم القيامه وزرا وس قران عظیم الله یې مارا لګل وس دی قران عظیم باندې عمل پکار دی بیان پکار دی خو څوک د دې قران نه مخ واړي من اعرض عنه چا چې مخ ګرځاو د دینه فانه يحمل يوم القيامه نو یقینا بار بکی بار به پورته کې دی پر د قیامت وزرن هغه بوج پیټه د ګنا د قیامت پر دی دی په دغه ګنا دغه پیټه د ګنا به دې سکی په ځان باندې وبار چې کله د اعراض د قران عظیم نو کو خالدین فی همیشه وای پدې کې وسا لهم یوم القیامت حملا او بد وسا لهم بد دا دې لپاره یوم القیامت پر د قیامت حملن بوج بار کول دا حکم بوج دې بار کې د قیامت پر دې دا بد بوج دې یوم ينفخ فی الصور ونحشر ونحشر المجرمین یومئذ زرقا وس احوال د قیامت ذکر کړي مونږ ویلو نفس د قران عظیم نه پدې پلا تقریبا په هر صورت کې یا په بای صورتونو کې با احوال د قیامت ذکر کړي اوس الله احوال د قیامت ذکر کړي یوم ينفخ فی الصور فغرز چې په بکړې شي په شپې لای کې ونحشر المجرمین نو راجم به کوم مجرمان لرا په د غرض من زرقن شین سترګي زرقن د دې ډېر معنی راځي ازرق نه دی زرق د ازرق نه دی ازرق ویل کېږي شین ته یو خو تک شینی ګن انګلیش کې ورته بلو کلر وي بلو ازرق دغه بلو کلر ور سترګې پیدا دو زرقه او دویم زرقن معنا راځي خړو سترګو والا خو خړې سترګې سره د مخ د توروالي نه نو دا عام خلق مشرکان چې دي کنه دو به یو بل سر په غوګونو کې خبرې شروع کی یتخافتون پټي پټي خبرې وکړي او یو بل نه پته پوس کې یتخافتون بینهم پټي خبرې وکړي په قران خپل کې ایو بل ته الا بسم الله عشرا چې نه یې سار شي تاسو په دنیا کې الا عشرا مگر لسره دي مونږ خو دومره وخت وکړل لکه لسره دا لسره دی بخی دا لسره دی بولی خی ځکه د جمع قلت اخري حد څو دی دغه دس ته کړ نو دوغه جمع قلت غ عادت خي چې لس رضی موږ بس او دا لس رضی عام خلق خي خو الله وی چې کوم د دو خيار خلق ته کنه عقل من پدو کې نو هغه به یو ورځ خيوا نو الله وی ونحن عالم بما يقولون الله منغه خبريو پاغه چې دوی وای اذ یقول امثلهم کله چې به وي هغه او خيار دونه پر رائے کې طریقه پر رائے کې چې دا هغه رائے ډیره قبول ده الا بسم الا یوما نه سر شي مګر تاسو یو ورځ هغه عقل من به یو ورځ وي ادا ناپوه به لس ورځې وي اشاره ستا یو خدو من ستا هیبت دی نو عقل من سړی ته پته را چې سزاګان او تکلیفونه مونږ ته ملایويږي نو دا دنیا به ورته خالص یو ورځ کارش او هغه قمقلو ته خلاصې پته نه لګي کنه هغه قلمن ته مخکې نه پته لګي نو ويسالونك عن الجبال ګور قران عظیم کې دا يسالونك يسالونك ډیر ډیر راغلی راغلی کنه خو دلته ګور يسالونك وی خو دا هغه يسالون په سله کې بیا فان راځي څنګه راځي فان راځي د دې يسالون په سله کې فار راغلی راغلی کنه فقول ویل کنه دا ولی ځکه چې دې دې کې دا سوال شی لا نه دی د خلق لا سوال نه دی کړي او مخکې لفظ د حرف د ان محذوف ته شرطیه و ان يسالونك او کتپوسو کې د تانه پیغمبره لا تپوس کړي نه دی خو کتپوسو کې د تانه پیغمبران الجبال د غرونو بارکه نه به په دې باندې ډېرې لکه باز میدانونه وار خو دې په دې پکې سړی ګوري چې باغې کې امواج ښکاری موجونه ښکاری کنه ځنې دې کته ځنې دې بره یا ځنې دې کې ډېرې غرونه یې پکې الله وی دا باندې دا ټول زمکه به اموار شي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له یوم اذن فدغرز با روان شي دا خلق الداعیه پاغه بلنه کون کی پسې الداعیه دعینه مراد څوک دی هغه پېښوا د قوم مشر په دنیا کې څوک چې د قوم مشر وکنه دا ټول خلق پاغه پسې خپل هغه قوم باغه پسې روان خپل هغه راعي پسې روان داغه تابعدارای کې اوس هغه حالت ذکر کوي د قیامت معمولی غو منظر کشي کوي چې د قیامت ورځ به داسي کنه خلق په دې زړونو کې یو hebat عروب وي د الله داس یې ربي چې تمام دنیا تمام خلق پروان خو دا چا د خلینه به کش کړب خبره نه خي ټول بغلی روان خاموش الله مونږ به خبره مناو کی الله ته وای چې دا فریدا لکه شیخ عبد القادر جیلانی باره کې وی کني او بوډا ور پسې لاړ چې زماز به بیمار دی هغه دا هغه به جوړ شي را پابستی وی بیا ور پسې لاړ هغه بوډای بیا هغه خمر شو هغه بیا خان وی عزرائیل بر روانو و ما اسمان کې یا عبد القادر جیلانی چې غوټه کړه دا روح دغه تن راوغس واپس هغه لکه داسې کوي هغه کینه نه وته ژوند دی وی داسې مناول کوي داسې پیران دي نو قیامت پر ځا الله به خبره او مناو کی کنه نو الله وی یوم اذن لا تنفع الشفاعه په دغه ورځ د قیامت لا تنفع الشفاعت نفع بنور کې سفارش د سفارش کوونکی یا سفارش د سفارش شوی د چا د پاره چې سفارش کې هغه د پروم پیدا نور کوي کلا الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه ورکړي هغه ته مهربان بادشاہ الله د سفارش اجازه ورکړي د مشفوع بارکه یا د شافع څوک سفارش کوي یا سفارش چا د پاره کوي یې دوه ته الله اجازه ورکړي او ورزی له قولا او رضاوی دا الله داغه د وینا نه کوم وینا چې د وینا په دنیا کې د توحید کړي ځکه سفارش کوون کې او چا د پاره چې سفارش کړي دی به موحد وي ګوره دواړه موحدین وي د مشرک د پاره سفارش نشتی که مشرک د پر سفارشي نو نبی علیہ السلام با خپل تر لو کی او ابراهيم عليه السلام به خپل پلان لو کی مشرکان د پر سفارشي نشته دا چا چې عقیده خوي توحید وي نور ګناونه کړي نو دا غو سفارش يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم خبر دې د الله هغه چې مخکې د دین دی او ما خلف ما هغه چې رسول دون دی ولا یحیتون به علما او نشرا ګرولې هغه دې حالات لره په خپل علم کې څوک دا کوم حالات چې الله ذکر کوي په دې حالات من عالم څوک دی او الله اشاره دیتا چې څوک په الله باندې په زور سفارش شي کولای ولی الله ته دار شي علم دی فارش باندې عالم څوک دی الله الله د دې خلقو په مخکنو حالاتو باندې عالم دی پرستانو حالاتو باندې عالم دی هر څه الله راګیر کړی دی وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه او عاجز بشي مخونه للحي القيوم هغه ژوندۍ ذات چې د ټول عالم راټینګون کې دي وعنت الوجوه وجوه نه مراد مخونه دي تندې دي دا ټول مخونه هر څه بد شي عاجز بشي ذلیل بشي د الله په مخه یا د وجوه نه مراد هغه غټ غټ خلق دی مالدار خلق بادشاهان وزیران ځکه په دنیا کې به داغو د مخ نه کار کېده کنه وسړی د دې سړی د مخ نه کار کوي مخ مطلب څه دغه د مخ دومره معتبر دی چې د مخ نه کار کیږي نو الله وی دغه مخونه وعانت الوجود دغه غټ غټ خلق دا په ذلیل شي للحي القيوم غجوند ذات القيوم چې د ټول عالم راټینګون کړي وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب یقینا نا امید دي هغه څوک چې اوچه دکړه په ځان باندې شرک حمل ظلما چې باریک په ځان باندې شرک هغه خلق نا امید دي د قیامت پرځ ځکه هغه ته پته ولګي مونږ دوزخ ته روان عمل نیکو کې خاصر دا چې مؤمن ایمان په توحید باندې نو فلا يخاف ظلما ولا هضما نو نه بيريږي د زیاتینا ولا هضما نه د کمینا ظلم او هضم په دې دوړو کې فرق دی ظلم ویل کېږي مکمل حق نه منع کول او هضم ویل کېږي چې حق ولور کې واستنه منع کی نو ظلم ولا هضم وكذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد الله يدغرنگي الله يدغسي انزلنا قرانا عربيا من نازل کړي دي قران عظیم صاف صاف قرآنا عربيا په واضحه ژبه مې رالیږلی وصرفنا فيه من الوعید او قسم قسم بیان کړی دی منګه په دې کې عذابونه صرفنا تصریف په قران کې سمانه قسمه قسم مختلف انواعو کې موږ بیان کړی دي لعلهم يتقون دې د پاره چې دو بچي د شرک نه او د عذاب نه او يحدث لهم ذکرًا یا پیدا شي دوی د پر نصيحت پند دا قران عظیم الله ولی مراولې به لعلهم يتقون او لهم ذکر دې دوه خبرو د پاره تقوا اختیار کی د الله نه ویریږي نو د یری د وجنه سو کی ایمان راو یا او یحدث لهم یا بیان کی پیدا شي دوی د پاره ذکر نصيحت مطلب څه چې دلایل واوري هغه دلایل د وجنه څوک ایمان راوړي توحید ومني نو قران عظیم کې الله دواړه بیان کړل دلایل ما او يرو نو فتعال الله الملك الحق نو اوچت الله تعالی چې بادشاہ دی حق حق بادشاہ دی رښتیا بادشاہ دی هغه اوچت فتعال نو علود الله ته اشاره ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه جبريل په قران وی نبی له سلام ور سره ور سره وی لکه زموږ په بعضي علاقو کې وطن کې پښتنو کوم دا شېشته چې کله استاد سبق یې غوړ سره فورا ور سره لګي ولا تعجل بالقران الله نبی له سلام ته وی تادی مکوا ته واورا ولا تعجل بالقران په لستلو د قران کې اول استاد نو واورا جبريل یا ولا تعجل بالقران تادی مکو په بیان د قران کې چې تا از دکړې نه دی او مخکې بیان شروع کړي نه اول از دکا اول په فهم راوړه امام قرطبي وي من قبل ان يقضى اليك مخکې داغه نه چې پوره کړې شي تا ته وحي وحي داغه چې وحي پوره شي نو هغه نه رستو خیر ته وایا او چې وحي نه د پوره شي نو ته لا مو وایا وقل ربي زدني علما او او اے ربا زیات کړي زما علم ګور اشاره ستا چې د علم زیادت ته پر همیشه دعا کوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د قوی ربي زدني علما ربي زدني علما دا به وی وی تر اخره پورې هغه من وحی راغله تر مرګه پورې نو ته دا قوی ربي زدني علما چې حافظه کمزوري ده ذهن کمزوري دا ډیر زیات وای ربي زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما او یقینا حکم کړو موږ آدم علی السلام ته من قبل فخوا آدم علی السلام ته الله ما حکم کړو فنسیا نا غیر کاغه حکم لرا ولم نجد له عزما او نو مونږ دلې مونږ دلرا قصد کول د ګنا ته ولم نجد له عزما آدم علی السلام تعالی ویلو چې دا دانه بنخوري دا شیطان ستا دشمن دی دا ونه بنخوري الله ورته وی په آدم علی السلام هغه هیر شو هغه دانه یو خړه وی آدم علی السلام هیر شو دانه یو خړه غلطي وکړه نو د اولاد لبو میریږي او غلطیانی بکې مرید چې راغله اوس دا الله ورته خول نه چې ګوره د ستا ته سجده ونکړه ستا په طرف ستا تابعداري ونکړه نو یې مونږه یا آدم علی السلام یقینا دا دشمن دې ستا ولې زوج کا استاد خزه نو فلا یخرجنکما من الجنه پس اون باسی تاسو له دواړو لاره د دې جنت نه نو فتشقا په تکلیف کې بشي تشقا یقینا تعالی را مخکې د وسوسې د ابلیس نه نه بوګه کېږي لا تجوا فيها نه به لوګه تار پار په دې جنت کې ولا تارا او نه به بربندېږي یو ظاهری صفت یو باطن ظاهری څه کپڑے بدن نه لر کېږي او لوګه بدن باندې راځي آدم علی السلام ته څه پته و چې دی دروغ دا کذاب دی لعین دی او د موسی علی السلام او د آدم علی السلام مناظره شي په عالمي ارواح کې موسی علی السلام ورته وی چې کته دا دانه نه خړلې کنه دا پریشانی بنوا نو موږ به د جنت نه نه ورځو کنه تا دغه یو دانه خړه تیر شو د لمن دی جنت نه ټول وخت آدم علی السلام ورته وی تا ته تورات راغله موسی ویاو وی دا تورات چې تا ته راغله دا تورات زما د پیدایش نه الله سو کاله مخکې لیکل هغه 50 زره کاله وی په دې تورات کې دا قصه شته ویاو وی دا الله د مخې نه مقرر کړو چې دا بدل کیږي نو فاحتج آدم على موسی فموسی علیہ السلام من هغه دلیل قائم کاغه وګټله نو فوسوس الیه شیطان نو پس لمس وکړه غته شیطان د وسوسې معنا لغوي دا ده پټه خبره کول او دویمه معنا ده لمسه فوسوس الی شیطان لمسه وکړه د شیطان وی ورته ای ادم هل ادلکم هل ادلک آیا اون خیم تا ته او خمتا تعالی شجره الخلد اغه ونه د همیشوالی و ملک لا یبلا اغه بادشاہي چې نه بزړیږي دا سونه درته خیم چې هغه ونه دی خوړه کنه نو ستا عمر به همیشه مرګ به درمن راځي او ملک لا یبلا دا سی بادشاہي به چې هغه بړو زړیږي نه همیشه و بادشاہي په ځان باندې دا پانی د جنت لګولي ځکه کپړې ته نوال وتی کپړې ته نه لر شي بعضي معنا کوي چې هغه مرتبه د لر شو لکه یو سړی غټ افسر وي هغه څه جرم کوي او دغه نه پیتی میتی او بیلډ د لر کی کن نو داغه په عزتي او شوی کپړې ته نه وخت ونه نه دونه کپړې وتی دي څه کور پسې ویلې دي نو غف نو فغوا نو مراد ته ونه رسید موسی علی آدم علی السلام خلاف وکړ د الله ګور عصيان معنا څه مخالفت کول د حکم د الله دی یا مخالفت د حکم دی قصدن وی او کنسیانا قصدن وی او کنيسيانا عصيان څه ته وي عصا څه ته وي نافرمانی کول نافرمانی د حکم کول حکم ماتول د الله یا د هر چا چې هغه په هیره منی او که قصدن او غوا غوا دې ته ویل کیږي چې سړی خپل مقصد ته ونرسي آدم علی السلام ته شیطان وی چې تراشه وسوسه ورته واچوله دا دانه اخران استا بادشاہي به همیشه شي او همیشه به ژوند دی نو مقصد ته کله ورسي نو فغوا مطلب مقصد ته ونرسي خپل مقصد ته او دلته آدم علی السلام چې کوم عصيان کړل عصای چورته ویل نو مخالفت خو کړ دی خو پیره کړ دی او پیره منغه ګناه نه نو هغه هیر ته الله عصيان ویل دي هغه عصيان دینا وعصى ادم ربه عصى ادم ربه خلاف ادم عليه السلام د حکم دربنا په هیر باندې نو فقوان مراد تخپل اون رسید ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اشتباه بیا غوړ کړ د لاله رب د فتاب عليه نو رحمتونه ولېګل رحمتونه راو ګرځول په دمنې وهدا او کلک کده الله وي دې ما خاص کړو وشتبا دې وخت سر نه ما خاص کړو او په دمن ما مهربانيان وکړي پتا به علي رحمتونه په خبر راو ګرځول او بیا مکلک قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو او ورته الله کو شي تاسو دواړه خزه خاون او ادم عليه السلام او حوا عليه السلام جميعا طول بعضكم لبعض عدو بعض تاسو د پاره د بعضو به دشمنان فاین ما یاتینکم من هدن که چرته راشي تاسو ته زمانه طرف نه قران کتاب نو فمن تبع هدايا چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما نو فلا يذل ولا يشقى فلا يذل نو نبا بیلاری کیږي ولا يشقى او نبا بدبخت کیږي فلا يذل في الدنيا په دنیا کې به بیلاری کیږي نه چا چې مخ واړو عن ذکر دی یاداش زمانہ د کتاب زمانہ نو فإن له معيشه ضنكا پس یقینا اغلر ژوند تنگ دی معيشه ضنكا ژوند تنگ دی په دنیا کې څنګه مال وسرشته دولت شته خوراک کاک شته کورونه شته خو زړه تنگ دی پریشان دی وی مولوی صاحب خوب لاله ناراض سخت پریشان ہے سخت ټینشن کې پریشان د مالدار خلک چې دي کنه دو خوب ګولې خوري زینکس ګولې خوري د شپې اس دو له خوب نه راځي او د عام سړی له غریب سړی له بار په پټپات باندې خوب راځي د مزدوران چې کار کوي کنه نو بعضی پکې داسې مزدوران چې بلا کور کې بیا ولاړ په دې ولاړ ولا خوب راغلي په دې سرو غرمو کې هم خوب راغلي او دا مالدار خلق پر کنډیشنو کې په پالنګونو کې هغه کولم خوب نه راځي ولې دې د الله تابعدار نه دی د قرآن نه اعراض کړي چې د قرآن نه دی اعراض وکړ د دنیا ژوندۍ دې تنګ شو سره د مالدارای نه یو کس موږ داسې هم لیدل چې په ایربونو روپۍ ورسره خو د جبې ذایقه ختم شي په جبې خوک شي تریخ شي مالګین شي دا نه معلومه ده او هغه په دې من ډېرې پیسې لګول خو نه شو ځنې خلک داسې دي چې هغه له خوب هم ناراض پریشان هر وخت ټینشن او پریشانی ځکه ټینشن ډیپریشن دا پریشانی څه وجه نه دا د دې وجه نه چې الله د کتاب نه لري نو نبی له صلوات و سلام دا هغه حل خول چې کله تاسو ټینشن او ډیپریشن شو کنه نو دا وایا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا خو دلې دا او دعا سره دا به وجه غم پریشانی ولې راغله ځکه د الله حکم مات کړل کنه نو د ته ټینشن او ډیپریشن راغله او حزن هغه غم او پریشانی ته و چې داغه وجه چړي پلار مړي رور مړي قرضې پی بل څه پریشانی نو نبی رسول الله دغه پناه وړه په دنیا کې د قران نه اعراض وکنه نو قبر او بیا الله تنګ کی تیار بکی ځکه دا قران عظیم دا رڼا ده سورته بقره چې وای سورته ملک وای هر شپه نو دا په قبر کې تا د پر رڼا وی ګوره سوره بقره سوره ملک په د الله وحدانیت بیانېږي سوره ملک څو دلایل بیانېږي توحید د دې وجه نه دا سوره ملک وای چې ستا عقیده مضبوطیږي هر شپه وای نو الله وی ونحشر يوم القيامه اعما ارا پور ته بکو دې پر د قیامت ړون د قیامت پر ځې به دې ړون راځي خدا ګوره مختلف حالات دي د قیامت پر ځې بعضې کې بړونی بعضې کې ورته بیا ښکاری بعضې کې ورته بیا نه ښکاری ړون به مختلف حالات قران دا ذکر کړی یا د اعما نه مراد څه شی دی اے الله په دنیا کې به ما مناظری کولی بحثونه مې کول ما سره په دایلو بصیره ما سره علم او حتا په دنیا کې ما به خو چیلنج ورکول خو الله دلته خو اعمى ما نه خو ارش تیر دي ما سره خو دلایل نشته ما ته خو دلایل لري معلوم زه خورون شي ما قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها او به ورته الله دغه سراغ ته مونږ ته دغه سراغ لیو تا ته آیتونه زما نو فنسیتا تایر کړي واغاتونه لر زما نسیان دلته څه معنی دي کوم چې د نسیان معنی راځي فنسیتا نو تایر کړل نو کذالک اليوم تنسا نو دغه رنګي ته ير کړې شو نن راځي یا تا نسیتها تا پری خودل اتت کا آیاتنا فنسیتا تا پری خودل زما آیاتنا نو وکذالک اليوم تنسا دارنګ ته پری خودې شو نن راځي نو هم بخښنه من پری خودې چې تا زما آیاتونه پرې خودل پاغې دي عمل نکاو نو نن ورځ موږ هم د قشانې پرې خودي صحیح دی صحیح وکذالک نجزی الله وی دغه سنې منګه بدل ورکو هغه چاته اسرف چې د حد نه تیر حد نه تیر وزي ولم یو ولم یو ولم یؤمن بیاات ربه چې ایمان نراوړي پاتونو زمنګ باندې الله وی دا شان من خلق له بدل ورکو چې شرک کی من اسرف د حد نتیر شي یعنی شرک کی کفر کی ولم يؤمن بآيات ربي يا ايمان نه راوړي پیا څوندر خپل ولا عذاب الاخره اشد وابقا او خامخ عذاب د اخرت سخت وابقا همیشه بوي عذاب د اخرت سخت همیشه بوي الله بل عذاب ور کوي کم اهلکنا قبلهم څومره ډیر هلاک کړی دی منګه من القرون د پیړونه يمشون فی مساکنهم چې ګرځي دوی داغو په کورونو کې الله وی څومره ډیر هغه قومونه می هلاک کړی څومره ډیر پیړې می هلاک کړی او هغه پیړۍ می هلاک کړي او هغه کورونو کې دوه ګرځي داغه مسکنونو کې دوه ګرځي ان فی ذلک لآیه لأولی النهى یقینا خامخا پدې کې خامخا پدې کې نخې د پاره د عقل مندو عقل لرونکو ولولا کلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى و دې کې د کلمې نه مراد څه شی دی مهلت الله وي زه دوته مهلت ورکوم هغه مهلت د عذاب او یا چې تقدیر کې الله غ مهلت لیکل نو هغه مهلت نه مراد دی نو ولولا کلمه که نوې فیصله وړاندې ده من ربک استاد رب طرفنا هغه مخکنه فیصله څه کله کله الله بغیر د حجت نه پچا عذاب نه راوړي حجت قائم کینو عذاب راوړي یا الله پاک هغه ته مهلت لیکلې چې دلو په دغه وخت کې عذاب ورکوم نو مخکې به خامخ مخالفت کوي نو ولولا کلمه که نوې فیصله روان دي که نوې فیصله دا روان دي نو حکم د الله مخکې ستا د رب طرف نه لکان لزاما نو خامخا د عذاب به په وسوي د خلکو سره او اجل مسمى دا لولا د دې یو مدخول اجل مسمى دی لولا کلمه یا د اجل مسمى عطف په کلمتون باندې د لولا لاندې راغی نو ولولا اجل مسمى او کنه وینېټه مقرر نو په دوه باندې بسو د عذاب راغله اشاره ستا ک الله پاک مهلت نور کولې مهلت نه وي یا هغه تقدیر د دوه د هغه عذاب مهلت الله نه مقرر کړي قبل طلوع الشمس مخکې د خطلو د نور نه وقبل غروبها مخکې د پټې دول پټې دول داغنا ومن انا الليل او د وختونو طرف د شپې نه تسبیح وای د دی الله واطراف النهار او د غاړو دروازې نه دا تسبیح وای لعلک ترضا دې د پاره چې ته خوشاله شي ګور دی آیات کې پنځو منځونو ته اشاره وکړه داغه وختونو چې کله ته دا پنځو منځونه وکې کنه نو ستاړه به خوشاله شي هغه پنځو منځونو ته اشاره څه وکړه قبل طلوع الشمس مخکې درا خطلو د نور نه کوم منځي د سار کنه وقبل غروبها او مخکې د پټېدو نه د غروب نه مخکې کوم مونځي د مازیګر دوه مونځونه شو ومن انا الليل او په اطراف د شپه کې په اطراف د شپه کې کوم کوم دي ما خام او ماسختن سو شو سلور مونځونه شو شو وقبل غروبها واطراف النهار او اطراف النهار کې ګوره د روز طرف نصف د روز سو دی دو نصف راځي کې یو نصف اول یو نصف اخر تر یوې بجې پورې یو نیمه ورځ ده یوې بجې نرستو یا بل ورځ نو د ماسپخین موز په دې دواړو طرفونو کې دی په طرف اخر په نصف اول د ورځ کې او په طرف اول په نصف اخر د ورځ کې مسپخین مزدي پوه شئ نو دواړو اطرافو کې دي او په دواړو انصافو کې دي نو اطراف جمع راوړه نو هغه نه سمرا د مسپخین مز پوه شئ کنه ځکه چې مالدار دا اکثر نږدې یو بل تکر مالدار د مالدار سره لګي کونه د هر جنس با جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز نو مالداران یو بل ته نږدې وي یا یو بل سره مشابه وي په دنیا په کارونو کې یو شان کاروبارونه یو شان پیسې وي یو شان ګاډي مشابه وي ازواجه ولا تمدن عینیک موږ د واسترګې خپلې الامه متا نبی ازواجا منهم هغه سامان د دنیا ته چې ورکړې دې منګه مالدارو د دې ته د دینه هغه مالګار مالدارو د دینه موږ ورکړل زهرت الحیات الدنیا هغه د پاره د خایس د ژوند د دنیا زهره ویل کېږي هغه ګل ته چې داغه غوټي وي مکمل ګل ګل ته نه وي زهره الحیات الدنیا خایس ډول د ژوند د دنیا لپاره دا مال من ور کړی دی نو الله یغو طرف ته مپس کیږي اے موحده ته دغه خلکو ته مپس کیږي چې چاله ما دا مال ور کړی دی دا غو مالداري ته مپس کیږي ادا مال ما ور ور کړی دی لنفتنهم فيه د پاره د دې چې ازمه حکم په دوی باندې پاره کې دا مال مې دې د پاره ور کړی چې په دوی باندې ازمه حکم امتحان وکم ورزق ربک خیر و ابقا او رزق د رب ستا غره دی او همیشه دی رزق ربک رزق نه مراد څه دی هغه حلال رزق چې هغه حلال رزق ستا د رب غره دی و ابقا او داغي برکات همیشه دی اوس د دې زنا ترغیب ورکړي چې همیشه ته خلق ته خپل تابعدارو ته د موز دعوت ورکوه خپل اهل او عیال ته د اسماعیل علی السلام باره کې مخکم تیر شي دي چې هغه به امر کو خپل اهل ته د موز دارنګي بعضی پلارانی بعضی رونه مشران بعضی مین دي هغه خپل اولاد ته د موز نه وي سار مالي ودی من خیر د لواړی دي ځواني کې دي لا بدغش نو د موز وینا ورته نه کوي الله وی د موز وینا ورته وکا حدیث کې راځي چې وړي کې د وو کالو ځان سره جمعه ته بوزا چې عادت شي او چې د لسو کالو شي بیا ورپسې لخته غوسه کا چې مونږ نه کین وه په سبق وهل نشته په مونږ وهل شته نو ځکه یو امر اهلک بالصلاه حکم کوا خپل اهل ته خپل تابعدارو ته به صلات د مانځه د موز حکم ورته کوا یا صلات نه مراد دین دی حکم کوا خپل اهل او عیال ته خپل تابعدار ته دینه هو واستبر علیها کلک شپ دی باندې په خپل موس کوا او بیا په دې دعوت باندې کلک وسه لا نسالک رزقا نګر زمون تعالی را ذمہ دار دروځای لا نسالک لا نجعلك مسؤول الرزق من تا ذمہ دار د رزق نه ګرځو ته د رزق مسؤول نه ذمہ دار نه رزق بدل موږ راکو الله ونحن نرزقك موږ رزق راکو تا ته وس یو اشکال کوي اشکال دا دی چې څنګه چې د موسی علی السلام معجزې ذکر شوې نو دغه شان معجزې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راوړي کړي دي دا معجزې راوړي نو دا غي جواب وې دو لولا یات نبی آیا ول نه راوړي دي مونږ ته معجزه د خپل رب له طرف نه نو الله وی اولم تاتهم بینات ما فی الصحف الاولى اي ندر اغلی دوی ته صفه بیان بینات بینین مراد څه د قران چې ګوره د قران عظیم دا خو خلاصه د تمامو کتابونو آسمانیه ده او د دې عمر فصاحح او بلیغ کتاب په دنیا کې نشته دا د الله کلام دی نو دا کومه معجزه ده اولم تاتهم اي نه دی راغلی دوته بینت صفا بیان یعنی دا قران عظیم دوته نه راغلی ما فی صحف الاولى اغه چې په کتابونو صحیفو ولنو کې دي د دې خبرې خو په مخکنو صحیفو کې مو او په دې کې خلاصه دا غیره نو دوته خدا کتاب راغلی د پاره د اتمام د حجت او سبا ذو عذر پیش نکي الله وي زه د چا عذر او بهانه په ځان باندې نه پرېدم نو الله وي ولو ان اهلكناهم کچر هلاک رو منګه دوی لرا بعذاب دي خلق لرا هلاک په عذاب من قبل مخکې دراتلو د پیغمبرنا چې پیغمبر ورته زونه لګم مخکې هلاکم لقالو ربنا نو خامخا دوی به وي اے رب زمنګ لولا ارسلت الینا رسولا ولی نور علی گلی الله ته موږ ته پیغمبر بهانه به جوړ شي الله ته موږ ته پیغمبر را لګلو نو فنتبع آیاتک پس تابعداري وکړو موږ ستاسو آیاتونو من قبل ان نزل ونخزا مخکې د ذلیل کېدو د رسوا کېدو نه الله اوس د قیامت کې موږ ذلیل سره رسوا شو الله د دې رسوایی او د دې مقام نه راته خو تا موږ ته پیغمبر راونه لېږه کته پیغمبر را لېږلې وې نو موږ باندې نه رسوا کیدو نو الله وی د دې بهانه ختمونه د فرمیسو کو پیغمبر مولېږه قران مولېږه قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من اصحاب الصراط سوي ومن اهتدى او پیغمبر کل متربسون هر یو انتظار کوون کې دین فتربسو نو انتظار کوي فتربسو انتظار کوي تاسو ټول فستعلمون زرد چې تاسو به خبر شئ من اصحاب الصراط السوي چې څوک دی خاوند څوک دی خاوندان د لارې برابر ومن اهتدى او څوک دی هدایت والا دا به تاسو د قیامت پر دې پته ولګي بس الله دې موږ عمل کوو توفیق راکړي الله دې قران عظیم باندې عمل کوو توفیق راکړي دا قران دې الله